ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون بحث زمنګ دار روان دی چې متصرف الامور واقدار مختار کل یو د الله ذات دی. هغې لپاره قرآن مجید نه موږ شواهد پیش کول د دې خبرې په اهمیت ځان پویول پکار دي چې عقایدو کې توحید ته بنیادی اهمیت حاصل دی کله چې یو سړی توحید باندې نه پوهیږي یا عقیده توحید نه د ده اخروي ژوند ټول برباد دی شیطان مونږ سره یو دوکه دا کړې ده چې مونږ یې په جزوي مسایلو کې ورړم کړی یو او د نجات چې کوم بنیادی مسله ده د دارو مدار د نجات چې په کوم بنیادی مسله ده هغه نه د خلقو نظر هغه لري کړی د اخروي دار و مدار نجات بنیاد چې کوم دی هغه صرف او صرف توحید دی توحید الفاظ خلق پیژني لیکن مطلب نه واقف نه په دې وجه باندې کوشش زمونږ دارې چې توحید هر پهلو ښکار شي واضح شي او خلک داغي عقیده وساتي د دې د اهمیت یو بل پهلو دا هم دی چې مونږ لوی لوی خلک ولیدل لوی لوی سکالرز لوی لوی متکلمین فلاسفرز چې ډېر لوی علما دي لیکن توحید باندې نه پوهیږي انبیاء کرام علیهم السلام چې څومره راځي دا غي بنیادی خبره هغه د توحید پیژنګلوي چې سره خپل خالق او مالک پیژني او په دې پوهیږي چې د بندګۍ مستحق څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل خلق وای لا اله الا الله کامیاب به قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا ډېره ساده جمله ده فلاح دنیوي او فلاح اخروی دا د کلمه کې پټ پروت دی دا وظیفه نه ده چې سړی وظیفه کوي لا اله الا الله وایي دا یو پیغام دی دا یو عقیده ده چې کله سړی په دې پیغام باندې عقیده وساتي نو بیا بېشک هغه د پاره وظیفه شي کنه یو سړی دا به طور پیغام دی نه واقف اوسې لګیایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله نو دا سړی ټیک د ظاهر کې مونږه مسلمان وګڼو لیکن لا يعد مسلما مؤمنا عند الله تعالی په تفسیر روح المانی کې دا عبارت وو مونږ بیا بیا پیش کو مال زه ير شو خو دې تیر میاش کې زه ما مون الحمدلله الا ذلک هغه د امام نووي او د بعضې نورو خلکو په حواله لیکلي دي چې که یو سړی لا اله الا الله وایي خو غیر ملاحظ لمعناه ته دې معنی ته خیال نه پویږي پنا په معنی عقیده نه ساتي نو لا يعد مؤمنا عند الله تعالی دې دا الله پنيز مؤمن نه دی دا یو ډیره درنه او سخته جمله ده خو بهر کیف د علم خبره ده نو باید چې سړی نورو ته وښيي چې دا لا اله الا الله دا یو پیغام دی د انبیاء کرام علیهم السلام مشن دی او دې کې مونږ ته عقیده خودل ده چې کله مونږ د دې معنی زده کو مطلب یې زده کو نو بیا په هغې عقیده ساتو کوم سړی چې دی په مطلب نه پوهیږي نو دا الله په نيز هغه مؤمن نه دی دې دنیا کې مسلمان بغني خلک ځان له مسله ده لیکن الله رب العزت داغه بنیادی تپوس د ایمان په باره کې دی او ایمان سره علاوه ساتلی شي چې په یوسیس پوي چې پوهیږي په نه د ایمان نشي ساتلی د دې لپاره مونږ دا سرخوږی شروع کړی دی چې تصرف علم الغیب دی باندې بحثونه تاسو اورېدل ان شاء الله نور به مو اورئ واکدار دې ته وایي چې انسان ته کلی اختیارات حاصلي دی ته واکداری وایي نو کل اختیارات چې هغه ته مختار کل وایي هغه صرف او صرف د الله ذات دی انسان لا الله سه اختیارات ورکړي دي خو کلی نه دي جزوی دي او هر انسان له ورکړي په کې د نبی او د غیر نبی څه فرق نشته جزوی اختیارات ورکړي دي او دویم دا چې د اسباب د لاندې ورکړي یو سړي سره لاس ترې دې پر لاس باندې څوک وهینو وهلی شي کړی شي وهلی دا اختیار دی خو کلاس یې نه بل فرض نو دې وهل کولی شي بیا نه لاس یې مشته دی لیکن مخې ته چې کوم سړی ولاړ دی دی د هغه نه یېرېږي نو بیا وهلی شي بیا هم نشي وهلی انسان سره چې کوم اختیار دی هغه د اسبابو د لاندې دی او جزوي دی د الله چې سم اختیار دی هغه د اسبابو د لاندې نه دی او جزوي هم نه دی په دکه فرق ده د ذاتی او تایی چکر خلق ورګی بریلیان غلط ده د انسان سشه ذاتی نشته د انسان دا وجود دا الله پیدا کړی خو چې کله یو څیز په خپل وجود کې الله ته محتاج وي ته د ذاتی څه شي ته د هیڅ ذاتی نشته دلک پلار مور دی نو الله ورکړي دي کزمکا جیداد دی نو الله ورکړي دي کې عزت ته یک دولت ته خنو کری دا الله ورکړي ده ذاتی انسان سره څه نه ذاتی هغه چا سره سوي چې د هغه ذات پیدایش کې چاته محتاج نه وي خلق کې چاته محتاج نه وي هغه د الله ذات دی په دې سره خلک وخت خرابوي چې انسان سره مې اختیارات وي دا اختیارات لږ وي او د اسبابو د لاندې په دې کې جګړه نشته اختلاف په دې کې دی چې یو اختیار دی د اسبابو د لاندې نه دی او د هغې تعلق کلیاتو سره دی نو دا اختیار به د چا وي دا به د یو الله دې تصرف وي مخکې سو جمهور راځو تاسو را روانې دا خبره اورئ دې دا پاترن کوم آیتونه ما منتخب کړی دي د سورۃ التوبه دا سوره توبه د قران مجید سورتونو کې یو داسې صورت دی چې په دې کې منسوخ آیت نشته دی بل اتفاق محدثین فقها مفسرین په دې متفق دي چې په دې سوره توبه کې منسوخ آیت قریب نشته او دا احکامی سورتونو کې تقریبا آخري سورتونو کې دی چې نازل شوی دی په دې آیتونو کې 91 92 آیت کې قران مجید دا چا ذکر کوي دا چا چې مونږه امتیان یو سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او دا هغه د هغه مرګرو خبره کوي کوم ته چې موږ صحابه کرام وایو او حالات ذکر کوي د غزوه تبوک غزوه تبوک ته غزوه العسیرا او غزوه عسرت نام وایي تنګه زمانہ تنګي دا چې موسم ګرم دی فصل پوخ دی او تبوک د مدینې منورې نه په سوونو مزل دی او څاروي د سورلۍ هم کم دي د دې حالاتو د وجې د غزوه تبوک ته د عسرت غزا وایي د تنګسیا غزا ورته وایي پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبی هم دی او هغه د خپل مملکت امیر هم دی مرګرو له ترغیب ورکړي چې تاسو ټول جهاد دلر شئ ملګری خوځي ټول خو سونه مزل وسوک پیدل ځي پیدل تلل ډیر مشکل دي په دې وجه هغه راشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سورلې غواړي ژوندې پیغمبر دی څه قصه نه ده د قران مجید او د احادیث نبویه تذکرہ ده ژوندې پیغمبر دی هغه پیغمبر چې هغه افضل الرسل دی د قران مجید د وینا مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الرسل دی ا د مړوالي نه رستو ذکر نه کو چې وفات شوی دی خبره ده سره ژوندې دی اسوک چې راځي نه هغه زما او ستا غوندې تنګ سري نه دي ډېر لوی خلق دی هغه خلک دي چې هغوی په خپلو سترګو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دیدار او ملاقات کړی دا ډېر لوی سعادت دی هغه فرمایي چا چې زه د خپل سر په سترګو لیدلی یم د جهنم باندې د وجود حرام دی دا یې خلکو تذکره صحابه کرام نن کې یو سړی غریب شي یا حالت خراب شي نو زمونږ معاشره هغه پورې خان دي هغه مذاق وړاوي میز کې غریبي ورکول مالداری ورکول دا الله کار دی دا تصرف دی دا واکداری ده قرآن دا ښودل غواړي دا ده چې د مال په ډیروالي یا لږوالي کې عزت او ذلت نه وي دا د مشرکین مکه یو رایه وه او نن مسلمانانو کې دا دنده شوې ده د انسانانو عزت او بې عزتي هغه د عقیده او د علم او د شرافت په بنیاد کې په دې نه کېږي دا کم خلک چې د مال په تله باندې خلک تري دی انسانیت نه پیژني حدیث کرا دی کرا دی ټوله دنیا د الله پنیز د مچ د وزر برابر څه قدر قیمت وي نه الله به غیر مسلمو له خپلو دښمنانو له یو څاڅکي هم نه وي ورکړی لیکن دا د الله په نيز څه قدر او قیمت نه لري د ماشي د وزر برابر نه دی قیمت نشته دا ټیک دا اهمیت اشته ده دا الله خبره ده مالداری پای باندې د انسان ملا نه غي دا صحابه کرام چې راځي دي سره سورلی نشته نو بی عزت وای نو سورلی چې نه نو بی عزت نه دا الله تقسیم دی چاله سورلی ورکی چاله نور کی چاله یو ورکی چاله دور کی چاله لس ورکی څوک محروم کی دا هغه ابتلا ده ازمیخ ازمایش دې ته نه وایي چې یو سړی ګناه کړی دا نو کنده الله غله سزا ورکړي نه ازمیښت راولي ازمایش دغه مطلب نه دی الله ته دار څه پته ده ازمیښت خو انسانان دې لپاره کوي چې هغه ته معلومه شي چې دا انسان څنګه دی خالق یې دغه لپاره نه کوي هغه ته عبرت جوړوي د نورو خلکو لپاره بارکه په خبره ول فاضي خدا صحابه کرام کم چې اولیاء کرام دي د الله نږدې دوستان دي ای سره سورلې نشته نه پیدا دي کی ځان لګ پیدا کول هم نشي زمونږ د جماعت خوا کې چې کوم مقبره ده دغه یو قبر په خوا او خلکو به خوا کې میخې غوښتې بیا بیا خلکو ته ویلم چې دی میخې ورګي دا د مسلمانانو عقاید دي قرآن نه چې سړی نه واقف نه دی ګندونو کې نخ دي دا ګن دی سورلې څوک چاله نشي ورکولې چې ورکولې شوې نو صحابه کرام به ځان له سورلې پیدا کړې هغه ټول د الله دوستان دي لیکن الله غیله نه ورکول غواړي هغه یې غواړي د دین د خدمت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم لراشي ورته وایي چې موږ له سورلې راکه سورلې مونږ جنګ له ځو جهاد له ځو داسې وخت کې خلک قرض هم راخلي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه نه مومم هغه سیز هغه سورلی چې تاسو له درکم یعنی ژوندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره هم سورلی نشته چې چاره ورګي ما بار بار ویلي دي قرآن چې عقاید ذکر کوي نو پای کې ډېرې باریکې خبرې نه کوي غټه خبره کوي چې هر څوک به پوه شي ژوندی نبی ځان له سورلي نشي پیدا کولی او نه د هغه په اختیار کې سورلي ورکول شته صحابه کرام اولیاء کرام دي لیکن نه هغوی سورلي پیدا کولی شي او نو سره سورلي شته خبره واضح شوه چې تصرف واک او اختیار د چا دی د رب العرش کم ذات چې خالق د کائنات ته متصرف په دې امورو کې هغه دی هغه چې څنګه غواړي نو وربکي سليمان له سولي ورکړې و عليه السلام څنګه زبردست سولي و غدوها شهر ورواهها شهر د سحر نه وارې تر ساخته پورې دې کې به چې کله الوتل وکړل نو د یو میاش په مزل به سفر کوو براغه سورلی و دارنګ رواه ها شهر مازیګر او د ماخام میس کې د ټایم ته رواه وي نو دا ټایم کې چې سفر وکړو دا سفر به د میاشتې په مزل باندې و دومره زما په خیال چې او اجازه نه دی اوس الله هغه سورلی ورګي په کوم انداز کې ورګي دا ابتلا ده خلق ته خي چې الله په دې قادر ده کله چې هغه په هوا باندې سورلی کوي دا د وظیفې نتیجه نه ده چې وظیفه یې کوله او جي په هوا کې والوت دا دغه کیسې کوي خلک وظیفو په بنیاد باندې څوک هوا کې نه الوزي که داسې وظیفه وی چې سړی په هوا کې الوته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واټول نه مخکې معلومه وه او خولې به یې خلکو ده چې دا یو وظیفه ده که تاسو دا کوئ نو هوا کې والوځئ به وزرو بده دا د الله واکداری دا د اولوهیت ته د خدای توب دی او دا غت تصرف دی یو نبی له یو شان ته ورګي بل نبی له بل شان ته ورګي ادوارا انبیاء قران مجید دلته دوه خبرې کوي یو دا خبره کوي چې د الله ژوندی رسول او دارنګه داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ صحابه کرام اولیاء هغه متصرف نه دي هغه ځاله صحابي نشي پیدا کولی صلی نشي پیدا کولی نو سره بل خبروم کوي خبره دا چې په هغې باندې څه جناح نشته دی ګناه پې نشته څه مطلب دی یو څیز فرض شوی دی یو مسلمان غواړي چې هغه فرض کار وکړي لیکن دی صاحب استطاعت نه دی اوس یې نه رسي نو په بېوسۍ په وجه باندې سړی ګناهګارېږي نه دا جزوی مسله ده یو سړی ویني چې دا سیز داسې دی او دا داسې کول پکار دي دی بې بسه دی غریب لاس پې وهي لیکن پیسه نشته دی اسباب نشته دی نو دی ګناهګار نه دی په دې باندې ګناهګاري کې دی راغی چې د سره اسباب هم موجود وي او دی د هغې په خرج کولو باندې قادر هم وي او د هغې باوجود نه کوي نو دی او په ګناهګار وي سوره توبه کې قران مجید د دوه آیتونو کې مونږ ته دا ښيي چې متصرف فی الامور واقدار او اختیارمن هغه صرف او صرف د الله ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دومره لوړې درجه باوجود هغه متصرف فی الامور نه او دا وجه وا چې یو ځلې خپل خپلوان جمع کړو ټولو ته ویل نوم یې واوس چې فلانیه ته زما ترې زما د تره زوی یې زما د ماما زوی یې زما د پپو زوی یې نو ستا که زما په دې مال کې زما په دې کور کې څه شی پکاري چې تاله زه درکم زما اختیار چي نه په دې باندې خو یو خبره یاد ساتئ هغه دا چې قیامت پر ورځ تاسو زه د الله د عذاب نه نشم خلاصولی دا کمزوري خي خپل قیامت پر ورځ رسول الله به سفارش کوي ازان له خبره خو هغه سفارش به اجازه نه رسوي د هغې دا مطلب نه دی چې الله ګند نه غواړي نو پیغمبر به شفاعت وکړي شي نه شفاعت به وي خو هغه شفاعت به د اجازت نه وروسته وي او د هغه کسانو لپاره به سفارش وي د کومو لپاره چې اجازت الله ورکړي هغه شرطونه مونږه طلباو ته قرآن مجید کې خوی بیا چې څه شرطونه شفیع کې پکار دي صف مشفوع له کې پکار دي تر هغه شرطونو نه بغیر کار نه کیږي د اخر کې سو فرمایل یا فاطمه انقذی نفسک من النار مالک من الله من شیء دا کومه چې ډیره محبوب ورته سیده فاطمه رضی الله عنها دا هغې نوم یې ځان له واغست هغې ته یې فاطمه خپل ځان په خپله د اور نه خلاص کړ ما لکې من الله من شی زه د الله د عذاب پاړولو کې متصرف نه یم دا د حدیث د شفاعت خلاف نه دی دا حدیث د دې مطلب دا دی چې متصرف د الله ذات دی او پیغمبر خیره په دې فاطمه اکثر خلک نه پیژني تاسو هم شاید نه پیژنئ دا د نبی صلی الله علیه وسلم ډیره پسندیده محبوب لور ده او چې کله د حدیث کتابونو ته تاسو لړ شئ باب مناقب فاطمه ولولئ نو حیران به شئ چې د پلار د خپلې لور سره څومره مینه پکار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره څومره مینه وه کاش چې زمونږ خلک هغه ولولي لکه یو مختصر حدیث د ګدم تاسو مخ کې چې کله وسیده فاطمه رااله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زین هغه ته پاسید د ځای نه پاڅېدل د رسول الله د خپلې لور دپاره دا وړه خبره نه ده بیا یوازې پاڅېدل نه دي بلکې د هغې تندی به یې ښکلو او خپله تکیه چې په هغې باندې ناست و نه هغه تکیه به یې هغې له ورکوله بل چا له نه ورکوله نو دومره محبوب لور چې نبی سلام هغه سره سلوک دغه رویه دغه هغه تم دا وی چې ته د عذاب نه زما په وجه نه خلاصېږي ته دې رښتې په بنیاد نه خلاصېږي ته به خلاصېږي د خپل عمل په بنیاد ته الله د عذاب نه تازه نشم بچ کولی دا واضح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې متصرف نو آخرت کې متصرف نه دی اقول قولی هذا استغفر الله علیکم ولسائر المسلمین